بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون بیشک الله وی کامیاب دی مومنان الذين ها مومنان هم فی صلاتهم چاوی پخپل منزل کې خاشعون عاجزی کوي خاشعون عاجزی کوي چې خایسته دی سینا په معنا ده څه خایسته تم دې ته د دهنه چې زرغونیږي لټول سرات دې ته د دهنه چې را زرغونیږي سره د تول او صبغ للآکلین او پدې کې سالم دې د پارا د خورونکو پدې کې ترکاری د پارا د خورونکو وعليها پدغه حیوانات باندې پوچکی وعلى الفلك وتيبانه پدریاب کې تحملون تاسو بارول شئ ولقد ارسلنا بشكر على جرم نوح نوح عليه السلام الى قومه خپل قوم تا فقال نوحي حضرت نوح عليه السلام يا قوم ايزما قوم اعبد الله دي والله عبادت بندگی کوي مالکم فتربصو به نو انتظار کوي د دوباره کې حتا هین تر څو وخت پوري یا به دا پیران پاسي طالبان ته به تلل شي او یا به په دې لیونتوب کې مرشي نخلاص بشیته قال ویلی حضرت نوح علیہ السلام رب اے زما ربا انصرنی مدد کی زما بما کذبون په هغه سبب باندې چې د یمیشه ماته د دروغ نسبتونه کوي وصارت تنور اخت کی جی تنور جوش وی تنور فسلک نسوارک فیها پری کشتی کی من کل زوجین اسنینی دا هر قسم جوړو ندو دوان نرو مادا و اهلک اخپل اهل عیال لن پک سوارکا الا من مدراغ سود بن سوره سبق علیه القول چروان نتی رشید پاغیبانی نا منهم دبینا کوس کې مال رپ کوزیدو د ډېر خیر او برکت سره وانت خیر المنزلین او تو بهتر او غرد کوزون کنا ان فی ذلک بشک فذی کی لآیات خامخ نشانات دی و ان کنا لمبتلین او یقینا خامخ من امتحان او ازمائش کوونکی ټول چې کافر دي د کافر په نیک عمل باندې آخرت کې سنتیجا او ثمره نه مرتب کی ناغه ته دا غره غنی کو اعمال بدلو دنیا کې زر زر ملاوي نصار لهم دا زر بدلور کو ندیتا فل خیرات د نیکو عملونو د وجنا بل لا یشعرون بلکې دوی پوهیږي یوتون ما تاو ورکوي هغه چې دی ورکوي یا یوتون ما تاو کوي دی هغه چې کړی دی دی د عبادتونو نام وقلوبهم جند دی وجلت یریدون کی انهم چې یقینا دی الی ربهم راجعون خپل رب ته واپس کیږي یعنی نیک اعمال کوي خو دې زړه یې چې قبول وکړي الله کنا اے زمونږ ربا زمونږ دا کوشش او مهنت زمونږ قبول کې تی اوري دن کې او پوها دغه کوي والذین یوتون ما تاو دا متقیان او مومنان هغه کسان دي یوتون ما تاو ور کوي دی هغه چې ور کوي یا کوي دی هغه چې کوي وقلوبهم وجلة او زرنا د دې یریدونکي انهم الى ربهم راجعون چې یقینا دوی د خپل رب ته واپس کیږي نو سره د منځونو سره د ډېرو عبادتونو یریږي چې دا قبول یو کنه اولائک دغه کسان یسارعون فی الخیرات دای تلوار او جلدی کوي په نیکو کارونو کې یا کنه پیژندې د خپل پیغمبر فهم له منکرون ندی وغلر ناشنا غون کی ام یقولون بل کی وای دی به په پیغمبر جنت لون توه بل جاءهم بالحق بل کرات للی کړي دی دوی ته حق فرا واکثرهم ډیر دی دین للحق حق بتار کارهم بدګن کی وما كان معه من اله نشتره دا الله سره بل سوګ زموار او اقدار اذن کچرون په دغه وخت کې لذهب خامخ بوتل دی کل اله هر یو مددگار هر یو معبود بما چال خلقا چې کوم مخلوق پیدا کړل ولا على بعضهم او خامخ غالب شوه د بعض دین په بعض باندې دا هغه ورځ پوری چې دوی په کې د قبر نه را پورته کړی شي یا دنیا ته نشي راتللی فاذا نفخ فی الصور کله چې په کې به کړی شي په شپه لای کې فلا انصاب بینهم من بی نسبنا پمند دی کې او نه وین پدار ولا تسالون ان بسوګ دی او بل ته پوښتنه کوي فمن سقلت موازینه هر اسوک چې درنیشی تلی د نیکی داغي فاولائک هم المفلحون ندا کسان هم دی دی کامیاب الله موږ دې کې وګرځي ومن خفت موازینه اور اسوک چې سپکی شي تلی د نیکی داغي فاولائک دا کسان الذين ها کسان خسروا انفسهم چې تاوان کې چولي ځان خپل او وی فرشتہ چاغه په دې باندې مامور ای یا قال رب العالمین ورته وی کم لبستم سمرا وخت ور کړو تاسو په لار دې پزمکو کې عدد سنین شمیر د کلمې تاسو چې نو ورل واپس کا تاسو په دې کې سمرا ژوند دی لو انکم کنتم تعلمون کچر وی تاسو چې تاسو پوی دی نو ډیر لږ مختصره زندگی و اف حسبتم آیا ګمان کوي تاسو انما خلقناکم دا چې یقینن ته دا کړی تاسو عبسن عبس لوګ لپاره وانکم یقینن تاسو لینا زمون طرف ته لا ترجعون را واپس من کړی شئ یقینا حساب کتاب د د د خپل رب سره وي انه یقینا شان لاله لا یفلح الکافرون کافران کامیابی دینا وقل یا رب ای زما ربا اغفر بخنو کی ورحم رحم کی وانت خیر الراحمین او تی غرب رحم کنکنا